د افغانستان اسلامی امارات د شریعت غږ رادیو څلور وی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ د شریعت غږ راډیو خپرونې له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د منبر غږ خپرونه هم وړاندې کیږي هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او په داسې حالت کې مړ سو چې مغفرت یې سوی دی د دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي د ربيع الاول د مياشتې نهه ویشت مه نېټه چې د دوه زره او اتلس ميلادي کال د دسمبر د مياشتې له اوومې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه سميع الياس هرکلی کوم. په پيل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. د غزني ولايت په خوږياڼو کې د ګډ دښمن چاپې، پنځه تنه کليوال شهيدان، د مجاهدينو په بريد کې دوه تنه کمانډويان ووژل شول. د هلمند ولايت نهر سراج کې نفوذي مجاهد شپږ تنه مزدور پوليس قتل، ګڼ مهمات یې مجاهدینو ته راورسول. د پکتیا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې دوولس تنه اربکیان له مجاهدینو سره یو ځای شول. په فاریاب ولایت کې د یوه پخواني ولسوال په شمول نهه تنه پولیس او اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د غزني ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند کلیو باندې وحشي اشغالګرو او عسکرو وحشانه چاپه ووهله. د معلومات له مخې درې ورځې کېږي چې ولي کلا او ګجه خېل د اشغالګرو د چاپې یرغمل دي او د دغه بربریت پر مهال یو کور په بمونو وران کړل شوی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په کې پنځه تنه په شهادت رسول شوي او یوه بله ښځه او ماشوم یې ژوبل دي. همداراز کډي او ګجه خېلو کې هم د عبدالجبار په نوم د یو کلیوال په شهادت برسېره ګډو وحشیانو کورونه او دکانونه لوټ کړي، د خلکو کورونه یې په بمونو الوزولي او شپږ تنه کلیوال یې د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. تېره ورځ یوولس بجې د ولي کلا په سیمه کې مجاهدینو د ګډ دښمن د چاپې په ګوډاګیانو برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یې د امریکايي مزدور ادارې دوه تنه کمانډویان قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د معلومات له مخې سیمې ته د وژل شویو او ژوبلو ګوډاګیانو د انتقال په موخه د دښمن امبولانس چورلکې راغلي دي. د اسلامي امارت یو تن نفوذي مجاهد بېګا شپه یوولس بجې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یکلنګ په سیمه کې په پوسته کې په میشتو مزدورو پولیسو د خپل ټوپک شپېلۍ راواړوله. نوموړي په دې اتلوال برید کې شپږ تنه مزدور پولیس وویشتل او ځای پر ځای یې ووژل. همداراز د ګرشک ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې بېګا ماښام اته بجې د مزدورو پولیسو پر دوو پوستو وسله وال بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې پنځه تنه مزدور پولیس د لیزري وسلو په مټ قتل او یو بل ژوبل شو. همداراز د مارجې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه پرون مازدیګر څلور بجې د مزدوري اردو پر پوسته د دراسکوپ په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. همداراز بېګا شپه اووه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کېم په سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته د لیزر په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې یو تن مزدور عسکر ژوبل شو. له مجاهدینو سره د مزدور ادارې د افرادو د پیوستون په لړ کې د تېرو دوو میاشتو په اوږدو کې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوولس تنه اربکیان له مجاهدینو سره یو ځای شول تسلیم شوي اربکیان عادي ژوند ته په راستنېدو خوښ دي او دا یې د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد کمېسیون د مسوولینو له خوا ورسره شوی احسان ګڼلی، وايي چې په حقیقتونو تر پوهېدلو وروسته به بیا په هېڅ ډول د مزدور ادارې په صفوفو کې د کار کولو اراده نه لري او له هغو ځوانانو یې هم ازاد ژوند ته د راګرځېدو تمه ده چې لا تر اوسه د امریکا مزدور ادارې په لیکو کې کار کوي. د فاریاب ولایت د دولت اباد ولسوالۍ پخوانی ولسوال، د شهر نو اوسېدونکی جان محمد، د عبدالستار زوی او د هغه ساتونکی ميرويس، د حاجي امان الله زوی د حقايقو په درک کولو سره تېره ورځ د اسلامي امارت مجاهدينو ته تسليم شول. نوموړو کلک هوډ څرګند کړ، چې نور به هېڅکله د مزدور ادارې ليکو ته ورنه شي. همداراز د یاد ولایت د لولاش ولسوالۍ اړوند د تخیل د سیمې اووه تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر زیاتوي، تسلیم شوو کلک هوډ څرګند کړ چې نور به هېڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته نه ورځي. د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د انتن د پوستې یو تن مزدور عسکر د درسکو په مټ پرون مازیګر وویشتل شو او ژوبل شو. همداراز بیګا ماخوستن نهه بجې په یاده پوسته کې یو تن مزدور عسکر د لیزر په مټ ویشتل شوی او ځای پر ځای ووژل شو. په یو بل خبر کې ویل شوي چې د همدې ولسوالۍ اړوند د بورې او غوره سیمو کې دوه تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د یاد ولایت د خیبر ولسوالۍ اړوند سیادزال او خوشباني د سیمو اوسېدونکي درې تن اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو له ځان سره یو کلشنکوف هم تر مجاهدینو را رسولی. تېره ورځ مازیګر څلور بجې د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند د سرکاڼو په سیمو کې د مجاهدینو له خوا د شریرو اربکیانو په پوسته او د مزدور اردو د لوی مرکز تر څنګ په اجیرو عسکرو چریکي بریدونه ترسره شول. لومړني معلومات ښيي چې بریدونو کې مزدور دښمن ته تلفات اوښتي خو دا چې څومره او په کومه برخه کې دي لا تر اوسه په مشخصه توګه نه دي ترلاسه شوي. له بدخشان ولایت څخه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې درې ورځې وړاندې مجاهدینو د سیمه ییزو ولسونو په مرسته د یاد ولایت په مرکز اړوند اتمه ناحیه کې د یو سلو شپېته کیلومترو فرعي سړک د بیارغونې چاره پیل کړه چې تر پرونه یې کار په چټکۍ سره دوام لري. دغه سړک چې د دوپلک کلی د فیض اباد له دهن آب خیز سیمې سره نښلوي، د سیمهییزو خلکو تر ټولو لویه اړتیا ده چې په جوړېدو سره به یې خلک د ژوند له ګڼو کړاوونو خلاص شي. د خوست ولایت نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند اکثرو کلیو کې وحشي اشغالګرو او ولس وژنې ته کرایه شوو قاتلانو یې غوښتل د تیر په څیر د ولسي افغانانو د قتل عام په موخه پراخه چپه ووهي خو مجاهدینو یې په توند او غاښ ماتونکي ځواب دغه جابرانه هیله نیمه خوا کړه چې له امله یې دښمن ته زیان اوښتی دی ډارن دښمن چې همیشه یې د مجاهدینو لخوا د خوړلي کلک ګزار غچ له ولسي افغانانو اخیستی یو ځل بیا یې څلور تنه عام ولسي وګړي په شهادت رسولي او دوه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ اړوند ناور سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته باندې د مجاهدینو له لورې وسله وال برید ترسره شو. د لومړنیو معلومات له مخې دغه برید کې یو مزدور اربکی مرګونی ټپي شوی او د نور زیان په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. دغه راز سهار اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند چارتوت سیمه کې هم د شریرو اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یې درې تنه اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ مرکز ته څېرمه بېګا شپه دوولس بجې د مزدور دښمن پر دفاعي پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې دوه ساعتونه یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د فراه ولایت د خاک سپید ولسوالۍ مرکز ته څېرمه پرون مازیګر څلور بجې د یرغلګرو ډرون الوتکې په یوه بندیخانه چې د حقوقي دعوو بندیان پکې ساتل کېدل برید وکړ او یو رینجر موټر یې وویشتل شو. د زابل ولایت دارغنداب ولسوالۍ اړوند د سرې ډبرې پوستې ته څېرمه بېګا ماخوستن لس بجې دوه تناجر عسکر د لیزر په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. وروستی خبر دا چې د کندهار ولایت دارغنداب ولسوالۍ اړوند د جلاهور په سیمه کې له باوړیانو سره د مزدور عسکرو پر شوبله پرون غرمه یوه بجه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. ای سربازان اردو بیایید در شکست امریکا هم آرمان و هم پیمان شویم و خاک خود را آزاد بسازیم د روان دوه زره اتلسم میلادي کال د جولای میاشت کې امریکایي رسنیو وویل چې ټرمپ خپلو مامورانو ته له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو پیلولو امر کړی. په دې حساب دا نږدې پنځه میاشتې کېږي چې امریکا له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو منډې ترړې پیل کړي. خو په عین حال کې یې په همدې موده کې په افغانستان کې په ډیر وحشیانه ډول خپلو درنو بمباریو او شپنیو عملیاتو ته زور ورکړی دی. له تیر جولای میاشتې د نومبر تر اخیره پورې چې پنځه میاشتې کیږي د بهرنیو یرغلګرو او کورنیو ګوډاګیانو د شپنیو چاپو او بمبارونو په ترڅ کې دقیقاً شپاړس سوه دوه شپېته تنه ولسي وګړي چې زیاتره یې مېرمنې او ماشومان دي د هېواد په مختلفو سیمو کې په شهادت رسېدلي. د دې دوه چنده یې تقریباً زخمیان، همدومره نور یې بندیان او د سلګونو زرو ډالرو په اندازه یې مالي تاوانونه ورته اړولي دي. متأسفانه چې په ډېره سپین سترګۍ سره دا عام وژنې هم ترسره کوي او بیا په وازه خوله د دروغو ادعاوې هم کوي. چې ګویا دا یې طالبان په نښه کړي په داسې حال کې چې ټوله دنیا یې د سوشل میډیا له لارې بوږنوونکي تصویرونه او ویډیوګانې ویني چې ښځې ماشومان او عام ولسي وګړي پکې ښکاري دوی اونۍ وړاندې چې په ګرمسیر کې د شپې له مخې بمبار وکړ څه د پاسه درویشت تنه یې په شهادت ورسول هغه هم ګډ دښمن ادعا وکړه چې ټول یې مجاهدین په نښه کړي خو وروسته یوناما خپله هغه صحنه ولیدله او بیا یې تصدیق وکړ چې په دې کې یو هم طالب نه و، ټول عام وګړي وو چې اتلس تنه یې یوازې ښځې او ماشومان وو. سره له دې چې یوناما د یرغلګرو د جنایاتو د پټولو ډېرې هڅې هم کوي، همدا تېر مازدیګر امریکايي ځواکونو د خپلو ګوډاګیانو په ملتیا د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ارموز په نامه سیمه کې د واده پر یوه کور بمبار کړی. چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې همدارنګه یې په لوګر کې اته تنه کلیوال شهیدان او اووه کورونه یې له خاورو سره خاورې کړل دغه راز په خوست کندوز میدان وردګ پکتیا ننګرهار او نورو ډیرو ولایاتو کې یې له یوې مخې ولسي قتل عام د مساجدو او مدارسو ړنګولو او د خلکو املاکو تباه کولو ته ملا تړلې په داسې حال کې چې د سولې او مذاکراتو نغارې هم غږوي موږ نه پوهیږو چې دښمن ولې د لیوني داړمار حیوان غوندې هرې خوا ته خولې اچوي آیا دا ډول دورنګي دروغ وحشیانه کړنې او دریندګي هغه کوم هدف ته رسولای شي د عام ولس په وژنو سره یوازې خپله وحشي څېره نوره هم رسوا کوي خو هغه مضموم اهداف چې دوی یې ترلاسه کول غواړي هیڅکله نشي ترلاسه کولای حقیقت دا دی چې له دا ډول وحشت او درندګي سره د سولې نغارې غږول هیڅ اړخ نه لګوي په دې کار سره دوی نشي کولای چې مجاهدین تنزل او یا معاملې ته اړ کړي البته دا لیرې نه ده چې اسلامي امارت د ګډ دښمن د دا ډول وحشیانه اعمالو په ځواب کې له هغوی سره د مذاکراتو د قطع کولو په اړه له سره غه ورکولو ته اړ شي. ځکه له یوې خوا د سولې نغارې غږول، له بلې خوا پر عام ولس بمونه اورول، ښځې او ماشومان په شهادت رسول څرګند منافقت، دوه مخي، وحشت او درندګي ده جهاد څو قسمه ده د جهاد څه آداب دي د جهاد څه مقصد ده اوله خبره د مشروعیت د جهاد د فاره په دې خبره بنا ده چې بعثت انبیاو دنیا ته دا محض رحمت الهی انعام الهی احسان الهی ده د انبیاوو رالېږل دنیا ته دا په مخلوق باندې یو عظیم الشان نعمت او احسان د رب کریم ده. ولې؟ ځکه که انبیا نه وای مبعوث، دا مخلوقات چې د الله مخلوق دي، د خپل خالق د رضا او د نه رضا اسباب به دوی ته نه وای معلوم. چې نه وای معلوم، نو د دنیا په زندګي کې به د دوی نه داسې اقوال او افعال او اعمال صادرېده چې موجب د جهنم ګرځېده. نو الله رحم وکړو انبياء يې راولېږل، خلک يې په دې پوه کړه، زه په دغه عمل د تاسې نه راضي کېږم او په دغه ناراضه کېږم، د رضا په صورت کې جنت درکوم، د ناراضګي په صورت کې جهنم ده. نو انبياء خدای پاک يو نعمت عظمي په امت وکړ، انبياء يې راولېږل. بيا يې انبياء د اعلی صفاتو خاوندان ګرځولي، په انسان کې چې څومره نېک صفات دي، هغه په انبیاوو کې په وجه اتمه اتمه موجود د دې صداقت د نبوت نه مخکې په ټولو دنیا کې مسلم وي د دې امانتداري په دنیا کې مخکې تر نبوت نه مسلم وي اې دې عفت او پاک دامني مخکې په دنیا کې مسلم وي اې دې کرم او سخاوت مخکې په دنیا کې مسلم وي د دې رحم او شفقت مخکې په دنیا کې مسلم وي د ښه نسب د اعلی صفاتو چې ختن خدای پاک دې پیدا کړي خو انسانان دوه ډلې شي څوک دغه مدعي نبوت ته د ده د صفاتو د معجزاتو د وجه نه چې دی دعوت ورکړي دی د سي لبیک ورته وویي. کامل مسلمان اتباع د هوا نه کوي اتباع د شریعت کوي ځکه نبي علیه السلام یې تر څو پورې سړی کامل مسلمان نه شي کېدای حتی یکون هواه تابعا لما جئت به فاحشات ماحشات هر څه به پرېږدي اوس نو انسانان چې څوک دا چې تسلیم شي دغه انبیاو ته لکه مرده به دستې زنده رب کریم په دغه انسانانو نزول د رحمتو شروع کی ځکه نبی رحمت ولېګلې وو د دې دغه نعمت شکرګزاري وکړه ل ان شکرتم لازیدنکم نو نعمتونه نور مو زیات دغه انسان د ولی خپل دوست تر جوړ کی مقربینو د جملې نه وګرځي خو بعضی معاندین سره لدینا چې دغه انبیا او تلیګل ته ضرورت هم شته عقل سلیم دا وی چې شته او د دوی نیک صفات هم لیدلی او د معجزو احساس هم کوي په سترګو یې ویني بیا هم عنادن تکبرا تجبرا مخالفت اختیار ولا ان کفرتم ان عذاب لشدید نو لا یقطع عذابه چې نعمت شکر نه کو ادا د انبیاو د نعمت عظما د خدای رحمت و نه بوله د ځان لپاره نو لایق دی عذاب وګړي خو عذابونه دوه قسمه دي یو قسم عذاب الهي ورته ویل کی ا ډیر سخت په یو کې بیا کافر ته د سوچ او د فکر مهلت نه ورکول کیږي الته کافر بیا ژوندۍ نه تر پاتې کی هغه اکثره خدای پاک د ملائکه او په واسطه باندې په خلکو راولي تاریخ د قران ته جګورو څوک په مځکه نه نه یستلی په چا یې مځکه په شا اړولې، څوک یې بیزوګیانو خنځیران کړي، په چا یې تیږې اورولي، څوک یې په اوبو کې غرق کړي، څوک یې په چیغه د جبرائیل امین باندې زړونه ورچاودلي، خو چې څومره تاریخ ته ګورو د اسماني عذاب نه څوک بچ شوي دي؟ دا هغه اشد ترین عذاب دی خدای پاک دوم د هغه په نسبت سپک عذاب کم عذاب هغه جهاد ده الله مسلمان ته ویې ته یې وژنه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم چې تا چې په لاس خدای عذاب ورکي الله خپل عذاب نه ورکي دا هغه عذاب نه ډیر اسانه ده ولی په جهاد کې چیرې هم د سیو چې کاپیران ټول ختم شوي یو غو ته بیرته د سوچ او د فکر موقع خدای پاک ورکي په بدر کې کام کسان بی اسلحه کسان په ډیرو مسلحو غالب کړه دا خپل کافر ته یو موقع ورکړه چې عقل لګو فکر وکړه که دی الله نصرت نه وي ورسره عقلا دا خبره ممکنه و دی الله نصرت چې ورسره ده نو خو دی الله پیغمبر ده ایمان راوړه ځکه هم ډیر خلک وروسته مسلمان شو هغه اهل مکه هغه خلک چې د نبی علی السلام سره بار بار جنگیده که بدر کې وجنګیده که احد کې وجنګیده که غزوه د خندق کې وجنګیده اکثره وروسته مسلمان شو کنه شو دا عذاب سپک ده کم ده په نسبت سره هغه عذاب ته چې الهي عذاب ورته ویل کی د جهاد د مشروعیت نه دا معلومه شوه دا تازیانه الهي ده د الله تور ده خو د بنده په لاس پوي یو سړی قتل وکي د وخت امیر جلاد ته حکم وکي چې سره پریکا جلاد جک شو هغه سړی مړ کو خلک نسبت مرګ جلاد ته کوي کپاچا ته کپاچا ده پلانکي قاضي دې لاس پرې کو پلانکي پاچا یې دا د عذاب دی الله خو د بنده په لاس د بنده په لاس باندې ده اوس نو جهاد الله مشروع کړی حکمتونه خو ډیر دي په خپل خپل ځای کې ذکر کیږي خو مشروعیت نه معلومیږي چې دا یو نوع د عذاب الهی ده د چا د پاره د باغیانو د پاره د باغیانو د پاره دا چې یورپی ملکونه غربي کفار په جهاد اعتراض کوي چې جهاد د ظلم فیصله ده د عدل او د انصاف فیصله نه ده چې انسانانو ته د نور انسانانو د وژلو او د هغو د مال د لوټ کولو د کورو د ړنګولو اجازه العیاذ بالله شریعت ظلم نظام ده دا اعتراض خود به خود دفع شو ولې د دنیا حاکمان خپل باغی ته چې د دغه حکومت نه خلاف وکي څنګه سزا ورکي سزا یې موت یو مجرم یو باغی ګوره په دغه کې فرق ده مجرم کله معاف شي قتل کړي معاف غلای کړي معاف کی یو باغی دا چې د پاچا په مقابل کې جک شو هغه چې پاچا په لاس ورشي به ژوندۍ نه پریږي چې د وخت پاچا دیغه رعایتی نه خالق ده نه مالک ده نه رازق ده ظاهري محسن د روډ ورته جوړي هسپتال ورته جوړي د تعلیم اداره ورته برابرې د بجلی بندوبست ورته کوي یو د دغه نعمتو ناشکری وکړه ځان ته اوس دیغه مرګ جواز فیصله ورکي الله چې خالق دا مالک دا رازق دا د عدم نه ژوندون ته انسان راستل او د ټوله ژوندۍ ضرورت تر پکې چې بیا دیغه الله نه باغی شي هغه بیا د قتل سزا لایق نه ده اوس د دې فیصله ظلم ده کده قران فیصله ظلم ده د خپل باغی ته سزا موت ورکي د خپل مخالف نه غلام جوړي دوی د خپل مخالف نه مالونه لوټ کوي هغه د ظلم فیصله نه بولی ځان ته حق بولی حق او اسلام چې باغی ته سزا غلامی ورکي هغه بیا ظلم بولی جنوبي افریقا کې څلور میلیونه ګورایان دي څلور وشت میلیونه تور پوستان دي دا څلور میلیونه څلور وشت میلیونه غلامان جوړ کړي دي خادمان تر جوړ کړي دي ملکیت شخصي تر سلب کړي د پڅنګ کې امریکا ولاړ د پڅنګ کې برتانیا ولاړ ده ځان ته دا مشروع بوري او که هغه بل فرض که د څلور ویشتو میلیونو حریت سلب کړی ده هغه جیب چې د خپل حق مطالبه کوي د څلورو میلیونو په مقابل باندې دی بیا بمبار پکې چې دا باغی ده قتل جائز بولی او د اسلام په خلاف باندې فیصله بیا به د ظلم کوي چې دا د ظلم فیصله ده چې جهاد اجازه ورکړي د قتل اجازه ورکړي دا د شتګردي ده او دا ارهاب ده او دا فلان ده دا فلان ده ته خپل مخالف ته سزا موت ورکړي ته د مال لټ کړي د نه غلام جوړي او شریعت بیا وګوره شریعت غلام ته بیرته بیا حکم د حسن سلوکم کوي د دا غلام سره بیا ښه گزاره کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام یې تاسو ورونه دي الله دې تاسو تر لاس لاندې کړي تاسو خوراک ورکوي چې څه خوري دوی ته مور کوي چې څه چکي دوی ته مور کوي لباس ورکوي کارم د دوی د وس موافق پدې کوي که په دا پوه شوي چې کار د درون پکې کې بیرته تو سره معاون واقع کیږي خو د دې لپاره یې غلام ته جوړی چې لږ عبرت واخلي چې د مالک حقیقي باغی شو دیغه د غلام به غلام ګرځي ګورایان د امریکایانو غلامان دي چې یا پښتون دی غوښ چې غلامان کړو بار تقدیر دا د دې د عناد پیسې دي چې کوي شریعت مطهره د قتل حکم چاته نه کوي د عادل او د انصاف او د نرمي او د هغه خزندګي دعوت ورکوي خو هغه چاته سزا ورکړي چې هغه باغی شي او عقلا عقل دا وی چې د محسن د احسان قدردانی چې څوک نه کوي یو ورځ نه دوه ورځې نه پنځلس کاله په کنکونی ورماپ بیا نبی مو لګلای کتاب مو لګلای په هو په بد هم خبر کړي بیا بار بار مثالو پرچ چې پوي کې خدای چې بیا هم نه اصلاح کیږي مورم جګ شي زوی ته کالی وراغوندي صفا کوي کوي خو چاغه بیا بیا ککړی اخر دی ویل بنا پوتي